دوه تړلي دي خو له بده مرغه نن موږ وینو په نامه د پیر او مرید باندې هغه خرافات هغه بدعات هغه شرکیات په زموږ په ټولنه کې رایج شوي دي چې اصلا د هغو ورکېدل ډیر وخت غواړي او داسې خو لا پرېږده چې بعضې متصوفین جاهل متصوفین باید ورته ووایم هغوی دا فرمایي چې حب مجازي یا عشق مجازي هغه ذریعه د وصول الی العشق حقیقي ګرځوي ځکه وای په عشق مجازي کې رقت د قلب دی او چې کله زړه نرم شي نو ډیر په سرعت سره عشق د الله د سړي په زړه کې پریوځي ګوره دا څونه خرافاتي مسله ده دا اشخاص انشاءالله زموږ علماو لیکلي هؤلاء الاشخاص فسقا مفترون على الله كذبا اذ لا يمكن ان يكون المعصيه وسيله الى الحسنه والعشق المجازي هو حيله قبيحه لجواز النظر الى وجوه النساء والامارض بطريق الشهوه چې تاسو ویلې چې کله اودس کوي د استنجا اوبه یا د نسوارو ویستل هغه پیر پیر ده چې هغه نسوار کوي هغه پیر پیر ده چې هغه چرس کی هغه پیر پیر ده چې هغه په خرافاتو باندې گرفتار وي زموږ علماو دا لیکلي که تاسو یو انسان وینئ چې په آسمان کې پرواز کوي الوزي خو په زمن کې وینئ چې تارک د یو سنت د محمد رسول الله دی هغه ته جادوګر کاهن ووایئ هغه ته ولی مه وایئ کرامت د اولیاو موږ منو موږ ته یې منکر نه خو عبادت یې نه منو د هغو عبادت مه کوئ او داسې فاسد جعلي پیران ورته ووایم چې مریدان یې د هغه په مخه کې رقص کوي یا د هغه په مخه کې چرسونه سکي یا د هغه په مخه کې د موسیقي آلات غږوي یا د هغه نسوارو بدو بلا په لاسونو په مخونو لګي دا خو فاسد خلک دي دا چیرته پیر کیدلی شي او د تقبیل الیدین او د رجلین په حقله باندې تاسو پوښتنه وکړه د احادیثو په کتابونو کې مستقل کتاب مستقل باب دی استاذ همدارنګه عالم د مور و پلار لاسو د مچولو جواز علماو فقهاو ورکړی خو د هغه طریقه یې انحنا به ورته نه کې لاس به پورته کې او څپ به کړې د رجلینو تقبیل خو پرېږده چې نن ورځ ډېر خرافاتي شرکیات دي الله دې رحم وکړي په موږ باندې او د مختار العقاید په هکله باندې تاسو کتاب ویلې زه نه پوهېږم نو ما نه دلیل توسه مطالعه کړی نه دی او د عبدالوهاب نجدي په هکله باندې څو څو واره ما تاسو ته معلومات درکړي دي چې زه خپله الحمدلله حنفي یم مقلد یم خو د چا د تعصب د وجې نه چاته کافر چاته مجوسی او چاته مجسمه نشم ویلی او د بددعایي په هکله تاسو ویلي زه دا معلومات ماته هم نشته دی او که یو ځای ته یو چا بددعایي کړې وي نو د هغه ټول خلکو ته خو موږ فاسد نشو ویلی الله دې رحم وکړي د لاس یادګار د ابراهیم